په غزوه احد په غزوه بدر کې اویا قیدیان الله مسلمانانو ته ورکړه چې ورکړه مشوره په دې باندې وشوه چې د دوی نه به فدیه اخلو چې فدیه به ترې اخلو د مدینې خلک راپاسېدل رسول الله ته سفارش کوي چې حضرت عباس صاحب دا زمونږ خورین دی او دا سفارش کو چې دا بغیر د فدی نه دغه کې خوشی کې پیغمبر علیه السلام وی کله دا چرته کې دی شي دی د کافرو سره راغلی او دی گرفتار شو دی به مونږ بغیر د فدیې نه دغه کوو خیر عباس صاحب را مخکې شو وی حضرت ما سره سونه وه او چې کله زه ونیولی شوم نو هغه سونه هم زمانه واغشتې شوه نو هغه مانه چې کومه سونه واغستې شوه هغه په فدیه کې حساب کې او نور رانه فدیه مالې رسول الله ورته وایي هغه سونه خو تا راوړې د دې دپاره وه چې تا د کافرو په فوج باندې هغه خرچ کوله او خو دې د کفر دپاره امداد دې کو په هغې هغه غنیمت دی غنیمت نوره فدیه به د ځان هم راوړې د ده یو وراره دی د حضرت علي رور دی عقیل ګرفتار شوی او د ده فدیه به هم راوړې او یو بل وراره دی نوفل ابن حارس د هغه فدیه به هم راوړې نو هغه ورته وایي حضرت چې دونه په ما بوج راشي او زه قرضونه والم نو بیا به په بازارونو کې ګرځم او خلکو ته به لاسونه نیسم چې یو لس روپۍ راکوي دا خو به زه دغه شم ما سره خو پیسې نشته فیمس تم ورته وایي هغه پیسې څه شوې چې هغه ته بدر ته راتلې او د شپې د ام فضل لغه سونه ورکړه او ورته دی ویلو چې زه خو زم زما پته نه لګي چې زه به یا ژوندې راشم یا به رانشم نو که زه مړ شم دا سونه واله او په دې خپلو بچو لګوه خرچ کوه هغه سونه څه شوه وی حضرت هغې تا ته چا ووی اخو ما د شپې ورکړی و هیڅوک هم نو وی ما ته چې دی خبر رب راکړ خیر پیغمبر علیه السلام د ده فدیه هم واغېسته د ده نه د ده د دوو ورېرونو فدیه هم واغېسته کیدی شي ده باندې لږ زور راغلی او دا زور په ده باندې و الله تسلي ورکوي یا ایها النبی اے پیغمبره قل لمن ووایه هغې چاته فی ایدیکم چې هغه ستاسو په لاسونو کې دي ووایه هغې چاته چې هغه ستاسو په لاسونو کې دي من الاسرا قیدیان دا کم قیدیان چې تاسو د دوی نه فدیه اخلې ورته ووایې دوی به وي موږ مسلمانان یو موږ نه فدیه ماله وایي نه مسلمانان مسلمانیم په خپل ځای ده خو د کافرو سره ولاړ وی او د هغوی په شان نیولی شوي یې هماغه معامله به د سره کیږي یعلم الله فی قلوبکم کشر معلومی الله تستاسو پزرونو کې خیرا څه خیر څه د ایمان استعداد پکې وي د دین څه قابلیت پکې وي او نن تاسو نه دا فدیه واغشته نو خفه کیږئ ځکه ما یؤتکم الله به درکړي تاسو له خیرا ډېر بهتر مما د هغې نه اخذ منکم چې هغه واغستې شو ستاسو نه د دې په ځای کې به دله الله بهترین درکړي واده ورسره کوي نن تاسو فدیه ورکې که تاسو یې موږ مسلمانانو یا بل سو یا بل سو که چېرې تاسو واقعي آینده دپاره ستاسو زندګي د دیندارۍ وي نو یو به الله تاسو له دنیا کې د هغې نه ښه درکړي او دویم دا دی چې ویغفر لکم الله به بخنه وکړي تاسو ته والله غفور الرحیم الله بخونکی او رحم کوونکی دی دا به تاسو ته حدیثونو کې راشي عباس ما بیا رستو وی چې کاش چې ما نه رسول الله لږه فدیه زیاته اغشتې وي ځکه رسول الله د دنه شل اوقیې سونه فدیه اغشتې وه یو اوقیه څلوېښت تولې وي وی الله تعالی ما له د هغې شلو اوقیو په عوض کې نن ما له شل غلامان الله راکړي دي شل غلامان او هر یو غلام لګیا دی کاروبار کوي هر یو غلام او په هغه تمامو غلامانو کې چې د کم غلام کاروبار معمولی کاروبار دی نو هغه هم دا دی چې د شلو زرو نه کم نه دی هغه معمولی غلام می چې دی سرمایه هم نن شل دغه ده شل زر روپۍ د هغه سرمایه ده ما له الله دا راکو او د الله نه مې د امید دی چې دا دویمه خبره به م الله پوره کړي چې ویغفر لکم و این یریدو که چېرې دوی اراده کوي خیانتکه د دوکې ستا تا سره دوکه کوي وایي یاره زه به بیا کافرو سره نه ودرېږم ما نه فدیه واله او ما خوشې که خو تا سره دوکه کوي نو بس کوي دی فقد خان الله یقینا دوی دوکه کړې وه د الله سره من قبل او مخکې د دې نه د دې نه مخکې هم دوی دا دوکې کړې وې هغه دی الله پاک په بدر کې گرفتار کړو که بیا دوکه وکړه بیا به الله گرفتار کی فامکن منهم الله قدرت درکتا ته د دوی نه والله علیم حکیم الله عالم دی په هر څه او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې دی کې یو چالاکو ابو عزه ابو عزه به ورته وي ابو عزه جمهي دا د امیه ابن خلف او د ابی ابن خلف د کورنۍ و ابو عزه او د دا جړاګانې او دا پریادونه او حضرت توبه مې چې بیا به د کافرو سره نه ودرېږم او دا خپل غریبی او دا فقر دا پر یادونه کول رسول الله په مهربان شو بلا فدی هغه خوشی کو او ورته وی خیال کوه چې ګوره بیا د کافرو سره ونه درېږي وی صاحب بیا به چېرته ودرېږم هغه بدنصیبه داسې و چې په احد کې بیا د هغه سره راغلی کافرو سره او دی بیا اوس یو هم نه ګرفتاریږي همدا ګرفتار شو چې ګرفتار شو ده بیا چغې شروع کړې چې حضرت بیا به نه کوم بیا به نه کوم رسول پاک وی مسلمان د یو سوري نه دوه ځله نه چیچلي کیږي چې یو ځل خو یو ځای کې د له چا ټک درکه که نه بیا سړی ویښي بیا نه دغه کیږي بس هغه دغه که چې سر ترې ووهې ان الذین آمنو یقینا هغه خلق چې هغوی ایمان راوړی دی وهاجرو او هغوی هجرت کړی دی وجاهدو او هغوی جهاد کړی دی به اموالهم په خپلو مالونو دا مالونه یې راغستي دي د مجاهدینو دپاره یې وسلې سامانونه غشتي دي و انفسهم او په خپلو ځانونو فی سبیل الله په لار د الله کې دا یو ډله د مهاجرو والذین او هغه خلک دا دویمه ډله آوو چې هغوی ځای ورکو مسلمانانو ته پیغمبر ته د مدینې خلکو مسلمانانو ته او رسول الله له ځای ورک ونصرو او هغوی امداد وکړه د الله د دین اولئک دقه خلک چې دي بعضهم اولیاء بعض بعضې د دوی دوستان د بعضو دي دا ټول سره ماجر او انصار یو شی دی والذین آمنو دغه دی د اتم کال د هجرته پورې د مکې نه هجرت فرض وخه که یو سړي به کلمه مو ویله د ده کلمه به نه قبلېده چې کمې پورې به ده دغه نو کړي هجرت یو خو به چې معذور هغه بله خبره ده والذین آمنو هغه خلق چې هغوی ایمان راوړي خو ولم یهاجرو هغوی د مکې نه هجرت نی کړی ما لکم نشته د ستاسو دپاره من ولایتهم د دوستانې د هغوی نه من شیئن څه شی دا مه وایه دا مسلمان دی او دا زمونږ دوست دی او دا بل څه دی حتی یهاجرو تر دې پورې چې هغوی هجرت وکړي دومره ده که په مکه کې ځینې مسلمانانی او هغوی سره ظلم کیږي ظلم او تا نه امداد وغواړي چې دقسې زه مظلوم یم او دا کافر زموږ سره ظلم کوي نو بیا وایي و ان استنصروکم کشر دوی طلب وکړه د امداد ستاسو نه فی الدین د الله په دین کې فعلیکم النصر نو لازم دی په تاسو امداد بیا ورشه او د دغه مسلمان چې دی نو مرګتیا وکړي یو صورت کې مه کوې هغه دا دی چې دی تا نه امداد غواړي په داسې قوم چې دا هغه قوم سره ریا ده ستاسو معاهده ده پوه نه ستاسو مسلمانانو د دې قوم سره د جنگ نه کول معاهده ده او نن د مسلمانانو دا ډله تا ته وایي هله راشه ما سره امداد وکړه په دې کافرو نو بیا ورسره نشي کولی لکه ستاسو خیالي په حدیبیه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کافرو سره معاهده وشوه که نه نو چې دې کې ګورو ابو جندل نه دی هغه راغی وی مسلمانانو ما والې زما امداد وکړي پیغمبر علیه صلات وسلام چونکې د دوی خلکو سره معاهده شوې وه نو د هغې امداد یې ونه کړ هغه ورته واپس کړ الا علی قوم مګر امداد مکوي د دوی په یو قوم بینکم چې په منځ تاسو کې و بینهم په منځ د هغوی کې میثاق معاهده وي د جنګ نه کولو والله الله پاک چې دی بما تعملون بصیر په هغه کارونو چې تاسو کوي لیدونکی دی والذین کفرو هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی دا کافران دا مه وایې دا پلانې کافر دی دا زمونږ دشمن دی او دا پلانې کافر چې دی دا زمونږ دوست دی نه نه نه نه الکفر ملت واحده دا ټول یو شی دی ټول ګن دی که دغه کافر دیم ستا دشمن دی د دین د وجې او که دا بل کافر دی دام ستا دشمن دی ستا د دین د وجې والذین کفرو هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی بعضهم اولیاء بعض بعض د دوی دوستان د بعضو دی دا هر یو چې کله د اسلام خلاف خبره راشي همدقسې دا بېمان همدغسې ټول سره یوي مسلمانانو چې دنه امداد غوښته چې اله راشه او دا کافر زمونږ سره ظلمونه کوي لکه نن په ځنې علاقو کې مسلمانان د کافرو راګیر کړي دي او منګه وایو چې منګه څه کوو خپل کار به کوي نن به هغه خلک ووایي منګ وایي څه کوو سبا به موږ راونیسي موږ به وهي هغوی به وایي موږ یې څه کوو به دغسې به دغه الا تفعلوه که چېرې تاسو د امداد نه کوئ نو تکن فتنه موجود بشي فتنه او غلبه د کفر فی الارض په ځمکه کې و فساد او موجود بشي فساد فساد څه دی د اسلام کمزوري و فساد کبیر او فساد غټ والذین آمنو هغه خلق چې هغوی ایمان راوړی دی وهاجرو او هغوی هجرت کړی دی وجاهدو او هغوی جهاد کړی دی فی سبیل الله په لار د الله کې چې دا د مجاهدینو ډله والذین آوو او هغه خلک چې هغوی ځای ورکړی د مؤمنانو له لکه انصار ونصرو هغوی امداد کړی دی د الله د دین اولئک دقه خلک چې دي هم المؤمنون حقا هم هغوی دي مؤمنان حق د دې وجې نه معلومه شوه د رسول الله د زمانې تمام مجاهد مهاجر دا صحیح مؤمنانو د رسول الله د زمانې تمام انصار دا صحیح مومنانو ابوبکر صاحب صحیح مومن عمر صاحب صحیح مومن حضرت معاویه صاحب صحیح مومن لهم مغفرت شته د هغوی دپاره بخنه ورزق کریم او رزق د عزت خو په دې ماجرو کې هم دوه ډلې دي یو هغه ډله ده چې د صلح حدیبې نه مخکې هجرت کړی دی دې ته مهاجرین اولین وی او یو هغه دی چې د صلح حدیبې نه پس هجرت کړی دی هغې ته بیا رستنی دغه وی وی دا ټول یو شی دی د اولنو ته الله وی چې دا کم رستنی شي دي دا په خپل ځانونو کې حسابوی دا ستاسو په شانتي دي والذین آمنو هغه خلق چې هغوی ایمان راوړی دی من بعدو پس د دې نه د صلح حدیبې پورې هغوی هجرت نه دی کړی او د هغې نه پس یې وکړو وهاجرو او هغوی هجرت وکړو وجاهدو د هغې نه پس جهاد وکړو معکم تاسو سره فاولئک دقه خلق چې دي دا ویسابي منکم ستاسو نه ټیک د دوستانه خو دا ده چې په هجرت د دین په کارونو باندې دوستانه خو ما وی یو د میراث مسله ده هلکه چې سړی مړ شي نو میراث به په دوستانو نه تقسیموي میراث به پر رشتو باندې دغه کوي تقسیموي و اولو الارحام او خاوندان د خپل ولو بعضهم بعض د دوی اولا دا ډیر لایق دی به بعضن په بعضو فی کتاب د الله د الله په کتاب کې د الله په حکم کې چې سړی مړ شي نو بعض اقربا دا اولا او بهتری د بعضو نه د بعضو عیسه وي د بعضو عیسه نی او سړی مړ شو زامن هم دي او نوسیان هم دي دا زامن سړی ته نږدې دي د دوی حصه شته خو د نوسو حصه دا نشته که زامن نی نو بیا د نوسو حصه شته د کړوسو نشته فی کتاب الله په حکم د الله کې ان الله یقینا الله دا سوره انفالو خاص کر د جهاد اصول بیان کړو د دین مسائل بیان کړو الله موږ ته دا یو نمونه پرېښوده یو قانون یې راته پرېښو اوس په دې موږ عمل کوو که نه وایي ان الله یقینا الله بکل شیء علیم په هر څیز باندې خبر دی وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړئ الله ته راشي یا الله خپل رحم په موږ باندې وکړي رب خپل رحم په موږ باندې وکړي زموږ حالات رب ته درست کړي رب خپل توفیق زموږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکې د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو هم صحیح پوی کې خاص کر دا کم کتاب چې موږ شروع کړی دی ربه موږ ډېر کمزوري یو ته زموږ نصرت او امداد وکړي ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځې ربه د دې خیر او